سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الفرقان مشتمل په څلور رنبنی دو بابونه مخکنو دو درسونو کې بیان شل الحمدلله او اجمالی خلاصه دا دو بابونو دا و چې دواړو دواړو بابونو کې الله رب العزت مسله د برکت چې هغه داوود صورت وا هغه بیان کړه او بیا په دې مسلې باندې شپږ دلایل ذکر شل او شپږ ردونه په مشرکانو باندې او شپږ اعتراضونه د مشرکانو په قران باندې او شپږ اعتراضونه د مشرکانو په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او دغه رنګ شپږ هیبتونه د قیامت الله رب العزت ذکر کړل او بیا آخر کې مشهور اعتراض د اهل کتابو لولا نزل عليه القران جمله واحده کدا آسمانی کتاب وې نو پکار دا و چې د مخکنو آسمانی کتابونو په طریقه دا نازل شوی وي مخکنی آسمانی کتابونه دې آیات پورې د سورۃ الفرقان دریم باب دی او بیا د دې باب دوه خلاصې تاسو ته بیانوم یو اجمالی خلاصه ده او دویم تفصیلی خلاصه اجمالی خلاصه هغه بالکل اسانه ده هغه دا چې د باب کې په مسلې ته برکت باندې دو قسم دلائل به الله ذکر کړي یو قسم دلائل هغه دي چې هغه ته دلائل نقلیه ویل کېږي نقل د انبیاونه سابقه انبیا مخکنی انبیا چا اوم مسله د برکت بیان کړی ده او معاشره ته حقيقي مبارک کولې دي چې حقيقي مبارک الله دی تمام برکات کاغه ذاتی دی او کا تای دی هغه الله په اختیار کې دي او دا قسم دلایل نقلیه دا بشپک بیانې کې په دې باب کې او دیم قسم دلایل هغه ته دلایل عقلیه ویل کېږي دلایل عقلیه دا به مشبک بیانېږي دا سي دلیل چې هغه د عقل مطابق وي او عقل من سره فورا دا دلیل مدعا ته متوجي کیږي عقل سلیم او سمجدار انسان چې دا عقل کار کوي او خپل عقل کار آمد کړي بیکار یې پرې کوي هغه فورن دا هغه عقلی دلیل چې کوم مدعی هغه ته متوجه کیږي هغه باندې ایمان راړي او هغه تغاړه یک دي نو دا عقلی دلایل به په دې باب کې شپږ بیانې تفصیلی خلاصام آیت نمبر 35 نه تر آیت نمبر 40 پورې دلایل نقلیه شپږ به بیانېږي او ور سره به تخویف دنیوي او بیا ورپسې آیت نمبر 41 او آیت نمبر 42 د دوه آیتونو کې به بیانې کې زجر منکرین رسالت ته واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا استهزاء کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله رب العزت اول زجر ورکړي نو 41 اور 42 کی زجر دے په انکار د رسالت او 43 او 44 ارایت من اتخذ الهه هواه ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون دې دوه آیاتونو کې زجر دی په انکار د توحید بیا ورپسې الله دلایل عقلی ذکر کړي رومبنه دلیل عقلی هغه په دوه آیاتونو کې دی آیت نمبر 45 او آیت نمبر 46 دې کې لومبنه دلیل عقلی دی او الله به تذکرہ کوي په دې کې د سوري دا خبره ذهن کې کیدای چې په مسلې د برکت باندې الله رب العزت شپږ دلایل عقلی ذکر کړي هر دلیل کې به دوه خبرې بیانېږي یو دا چې په دې دلیل کې تصرف کوون کې الله دی او دویم فواید به د تصرف بیانېږي ځکه هغه فواید د تصرف حقیقت کې برکات دي د الله د طرف نه او دې دلیل عقلی کې بعد درې برکات الله ذکر کړي یو برکت دې چاغه تشپه ویل کېږي او دویم برکت دې چاغه ته خوب ویل کېږي او دریم برکت وجعلنا النهار رز هو الذي جعل لكم الليل لباسا لومبنه برکت وانه مصوباتن دویم برکت او جعلنا النهار نشورا دا دریم برکت بیا ورپسې آیت نمبر 48 او آیت نمبر 49 او 50 د دریو آیاتونو کې دریم دلیل عقلی دی او په دې کې به پنځه برکات الله ذکر کړي پنځه برکات رمبنه برکت هغه ته هوا ویل کیږي وهو الذي ارسل الرياح بشرا دا الله برکت ته ګوره چې الله هوا پیدا کړې ده او دویم برکت اوبو وانزلنا من السماء ماء طهورا دا دویم برکت شو درم برکت لنحيي به بلدة ميتا الله ازمکه تازه کړم بیکار ازمکه وا بے فیدی ازمکه وا الله باغی باندې باران ورو قابل فصل وګرځیدم دا دریم برکت شو دا پنځم برکت شو نو دریم دلیل عقلی کې الله پنځه برکات ذکر کړو بیا ورپسې آیت نمبر 51 او آیت نمبر 52 دیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې څوک دا مسله بیانې چې خلکو برکات د الله په اختیار کې دي نو معاشره برا پورته کیږي اختلاف بګی چې د فلانکو د برکت ان منکر دی فلان د فلانکو د برکت منکر دی مونږ ګورو چې برکات شته دی د فلان کې شي برکت دی او فلان کې شي برکت دی نو ته چې دا مسله بیانای نو خلک بستا مخالفت گئی مسله بیانې کې د ختم نبوت ولو شئنا لبعثنا فی کل قريه نذیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الله تسلی ورګی کوم غواړو موږ د باران په شان هر کلی کې پیغمبر راولېګو فایده بدای چې تامنه به بوج سپکشي لیکن دا څه نه کو اصل مقصد زمونږ دا زمانه به چې ستا عظمت باقی پاتې شي تر قیامت پورې چې ټول ستا امت ګڼل کېږي ستا کلمه وایي دا دلیل شو په ختم نبوت باندې دا هغه مقام تقاضا دا دا فلا تطیل کافرین کافر خبره بنه معنی ځکه ختم نبوت ډیر لوی دلیل دی او د دې ذمہ داری دا ده چې د کافرو خبره بنه معنی او یو امر دی وجاهدهم بی جهادن کبیره او جهاد کوا دوسرا په سبب د قران جهادن کبیرن جهاد لوی ځکه لوی جهاد هغه دی چې هغه په سبب د قران وی او هغه جهاد د باري دلیل هغه د قران وی نو هغه جهاد کبیر دی بیا ورپسې آیت نمبر 53 کې دلیل عقلی سلورم دی آیت نمبر 53 وهو الذي مرج البحرين هذا عزب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا دلیل عقلی سلورم منافع الله ذکر کې او برکات د سمندر چې خلکو څنګه پزمکه کې فواید دی او حقیقت کې تصرفات د الله دی دا برکات دی د الله د طرف نه د دې تبری برکات ویلې کیږي نو بلې غار ته بحری برکات هم شته کنه چې هغه منافع د سمندر دي کشته پکې روانه ده میان دی پکې نورم ډیر نعمتونه دي وهو الذي مرج البحرين الله هغه ذات ته برکت ته ګورا چې یو ځای روان کړی دی البحرین دو دریابونه هاذا عذب دا یو خوک دی فراتن ختمون کې د تند دی تند ختمي وهذا او دابل ملح مالګین دی اوجاج مری بندون کې دی دته لیکيږي برکات یو برکت هغه دی چې الله ته صاحب نسب ګرځولې ستا مور او پلار دي ستا بچي دي ستارونه دي ستارو يرونه دي ستا خوريونه دي دا برکت دی نسبی دا برکت چا پیدا کړی دی او د دین علاوه بل برکت دی وسحرن او سخرګنای الله تعالی سخرګنای درکړي دا ستا خواخه دا ستا سخر دي ستاوخي دي دام برکت د انسانان دي مینا دا او محبت ته وکان ربک قدیرا دا پنځم دلیل عقلی شو په مسلې ده برکت او تقسیم یو کو چې خاندان په دوه قسمه دي او عبادت دا غ معبود کې لا ينفعهم ولا يضرهم نو ول نفع ور کې او نو ول ضرر وکانه الکافر علی ربه ظهیرا او دې کافر ته وګورا چې عبادت د غیر الله کوي دا خپل رب ته شا کوون کې دي او د کافر علی ربه خپل رب ته ظهیرن شاکون کې شاګرزون کې رب ته شاکړی دا او غیر الله ته مخکړه دی غیر الله سره مینه دا او محبت اغه نه غواړي اغه ته جاړي او الله یې پرېخې دی نو داسې خلک چې وی پیغمبر ته مشکلات وی بیا دیو جن اور بسیات نمبر 56 کې صداقت د رسول الله ذکر کړي سو آداب درې آداب او په دې درو آدابو کې لومنه ادب هغه ته اخلاص ویل کېږي آیت نمبر 57 کې ادب د اخلاص ذکر کیږي چې دعوت ورکون کې هغه به مخلص وي او علامه د اخلاص څه ده د به خالص د الله د رضا لپاره خلکو له دعوت ورکړي د خلکو نه به عوض نه غواړي بیا اخلاص کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پرسته خان دغه وجه دا الله وی زما نبی وایا ما اسالکم علیهم نوالم تاسو نه په بیان د قران من اجر سبدلام اس بدل نوالم اس عوض نه غواړم الا من شام مگر څوک چې غواړي ان يتخذ الى ربه سبيلا دا خبر غواړم چې اونی ویاغه الى ربه خپل رب دا سبيلا لار د تابعدارایم لار د اطاعت صرف دا غواړم چې تاسو د الله عبادت وکړئ د الله اطاعت وکړئ ای بیا ور پسې دویم ادب دی وتوکل علی الحي الذي لا يموت زما نبی ځان اوس پارا په غزاد باندې چې هغه ژوندې دی او په هغه مرګ ناراضي په هغه ځان اوس پارا هغه نه خپل ضرورت غواړم او دریم ادب دی وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبيرا بیا ور پسې شپږم دلیل عقلی دی غیر الله ته د برکت نسبت کوي او بیا برکت ته ګوره وما بینهما د دې په درمیان کې چې څومره دي دا ټولم د الله برکات دي الله پیدا کړی دي ثم استوى العرش کما یلیق بشانه دا سوق دی دمر لوی مهربان الله فرمای الرحمن هو الرحمن دغه د برکات خالق هغه پورا مهربان ذات دی فاسأل به خبيرا تپوسو کا داغه په باره کې د عالم نام خبير په معنا د عالم خبير په معنا د عالم تپوسو کا داغه په باره کې د هغه عالم نه چې هغه عالم د قران دی ځکه د الله معرفت چې کیږي د قران په ذریعه کیږي بیا اخیری آیات ته آیت نمبر 60 دې کې بیا زجر دې په انکار د توحید کله چې دوی ته ویل شي چې سجده او کې دغه رحمان ذات ته چې د برکاتو خالق دی نو دوی څوک دی رحمان آیا موږ سجده وکړو هغه رحمان ته چې تمون ته حکم کوي نو په دې د دوه نفرت زیات شي بیا ورپسې آیت نمبر 61 نه تر اخر د سورت پورې اخیری باب به سلورم باب به د سورت الفرقان ولقد اتینا موسی الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا په مسلې د برکت الله بیانې شپږ دلایل دلایل نقلیه رومبنه دلیل نقلی پای کې الله د دوه انبیانو تذکرہ کوي یو موسی علی السلام دویم هارون علی السلام او په دې دواړو کې چې موسی علی السلام الله تعالی سلور برکات ورکړو هغه سلورو برکاتو کې لومبنه برکت تورات الله ول تورات ورکړو آسمانی کتاب دته لیکيږي نصاب د برکت او دویم برکت چې ناغه وزیرو آیت نمبر 29 30 قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شپږ دعاګانې الله ذکر کوي د موسی عليه السلام د مقصد د پاره چې فرض منسبی کې کوتای ونیش انبیا د کوتای نه پاک دي اے زما رب زما سینه کلا وکې ويسر لي امري او آسان کې ما ته زما کار مراد د دینه دعوت د توحید دی واحلل عقدة من لساني او کلاوه کې غټه زما د جبه ځکه کله چې معاشره انکار کوي یا د انسان جبه نه چلیږي د دې لیکيږي تقاضا د بشریت دا د انسان فطرت ته منون کې خلق وي ته الله دعوت ورکې نو زبان چلیږي یا الله را کې مالا وزیر ملګری او ملګری من اهلی زما د کورنۍ نه هارون چې هارون د اخی زما رور اشدد به ازری مضبوطه کا د ملګرتیا زما املا ازری زهری واشرک فی امری او شریک کې د ما سره په دعوت د تبلیغ کې کین سبحک کثیرا ونذکرک کثیرا دې ته لکه رد د شرک دې د پاره چې موږ ستا تسبیح ویو ډیره او تا ډیر یادو انک کنت بنا بصیرا یقینا ته موږ لره ګوري لدویم برکت دی هغه ته لکی هارون علی السلام او درم برکت چې تا چا تکذیب کړو هغه طرف ته الله رب العزت موسی علی السلام علیه چې اجر دې زیات شي او سرلوم برکت داغه دشمن غرق کول ولقد اتینا موسی الكتاب او یقینا ورکړې موږ موسی علی السلام تلوي کتاب هر آسماني کتاب چې اغلوي دغه پای کې پیغام د لوی ذات وي او لوی مسله په کې بیانېږي چې هغه ته لیکيږي د الله دی یووالي مسله وجعلنا او غرزول مونږه معه هغه سره اخاه ور داغ سلام غرزول او دعوت ال الله کې چې دعوت ورکې هغه سره خلق ته خلق بلی په طرف د الله اخا هورور داغ دې کې بیا دوه قول دي یو قول دا چې آیانی رورو مور او پلار شریکو او دویم قول تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله لیکي چې اخیافی رورو مور د طرف نه رورو خپلارانه جداو دته اخیافی رور ویل کی ذکر اور پدری قسمه دی آیانی علاتی او اخیافی آیانی هغه رور چې مور خپل لري شریک وي اخیافی هغه رور چې مور شریک وي او علاتی هغه رور چې خپل لري شریک وي مین دی جدای وجعلنا غرزول مونږه ما هو هغه سره اخا هرور داغ هارون هارون علی السلام هارون غیر منصرف دی وزیرن مددگار داغ وزیر دا د وزر ناغسته شوی دی وزر بوج ته لګیږي ځکه بوج د نبوت دا خو درن بوج وی ملګری چې سړی سړی نو دا بوج بیا تقسیم شي فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا عبارت کې اندماج دی یو قول دا چې مراد د دینام مراد د آیاتنا نه آیاتونه د تورات یا احکامات د تورات د تورات د آیاتونو دو تکذیب کړو او د تورات د احکاماتو تکذیب کړو او دویم قول دی چې بیا آیاتنا نه مراد معجزات دي بهتر دا چې بیا آیات نه نه مراد معجزات شي خان وجدا ده چې نزول د تورات کې چې ده دا خو اول نه الله رب العزت موسی علی السلام له معجزې ورکړې تورات رسو ملاو دی او بل ځکه الله فرمایي فقولا له قولا لینا خطاب دواړو ته دی ښا از هوا موسی علی السلام هارون علی السلام دواړو ته خطاب دی دا قول دا اکثر مفسرین دی الخطاب لهما چې خطاب دواړو ته دی او دویم قول دی چې خطاب صرف موسی علی السلام ته دی انما امر موسی بالذهاب وحده حکم صرف موسی علیہ الصلات والسلام ته دتلو شیو او وهذا د دې نمخ کې فکذبوهما مقدر دي فکذبوهما فدمرناهم معجزات ورته خول دعوت ورکو هغه ته د الله د کتاب او د الله د احکاماتو او تکذیب کو فدمرناهم دیمان تاسو سورۃ یونس وګورئ الته کې الله نقشه د تدمیر بیان کړی سورۃ یونس یو لسمه سپارا آیت نمبر 90 بغیا و عدوان بغاوت کوون کې او دشمنی دشمنی کوون کې ابن عباس معنا کې چې اراده و چې موږ دوه وجنو حتا اذا ادرکه الغرق تر دې چې احاطه وکړه پاغو باندې غرقې دلو ادراک اصل کې لیکيږي لاندې کول وتا چې هر طرف نراشي د شپږو طرفونو نه او به پیراغي اهو زمير فرعون ته راځي دی ښا دا دلیل دی په دې خبره باندې چې فرعون غرق شوی دی رد په کسانو چې څوک وایي فرعون بچ شوی دی او استدلال د سوره البقره کې اورقنا آل فرعون مقصود بالحكم مضاف نه مضاف الیه وی آل فرعون غرق شوه دی او فرعون بچ شوه دی ابن کثیر لیکي القرآن یفسر بعضه بعضا کې اوځه کې د مسلې وضاحت نه نو بل څه کې وضاحت شته کنه قرآن کې دا شپږ جهاد دي په دې شپږو جهاتو کې او به پیراغله نو کله چې د عذاب کې گرفتار شو قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل دغه وخت کې دوی چې ما ایمان راوړې د پاغزاد لا اله چې نشته حقدار د بندګې الا الذي مگر هغه ذات زه خو په دلایل نه پیژنم خو تقلید کوم سکوما تقلید سوک دی هغه الہ امنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړ دی پاغه باندې بنی اسرائیلو دا په اصولی مسله کې د فرعون تقلید دی فرعي مسائل کو خو تقلید مونږ کو او ممدوح دی لیکن فرعي مسائلو کې خو تقلید نه اصولی مسائلو کې خو تقلید نه چلیږي چې ته زما په الله باندې ایمان دی چې هغه الله زید پیژندلې دی ستا ایمان به علم معتبر وي چې ته په خپل او پیژنې بیا به درته مؤمن ویل کی دلته ګوره فرعون سوی آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل ما ایمان راوړ دې پاغه الله باندې چې ایمان راوړ دې پاغه باندې بنی اسرائیل او انا من المسلمین او زه هم د مسلمانانو نه دا ایمان غیر معتبر دی خان دا تایید ما تاسو ته په سره واړو دا په تدمیر باندې حتا اذا ادرکه الغرق دې ته تدمیر ویل کیږي فدمرناهم تدمیرا رمبنه برکت چې الله د نوح علی السلام دشمن تبا ک او دویم برکت دا چې هغه تبای الله رب العزت دراتلونکو امتیانو د پاره نشانه عبرت وګرځولا او درم برکت آخرت کې عذاب د دشمن وقوم نوح دمرنا قوم نوح قوم منسوب دی او دا عطف ده په هم ضمیر باندې یو احتمال دا دی او دویم احتمال دا دی چې د دې فعل ناسب حذف دی اذکر قوم نوح یاد کا په دعوت کې قوم د نوح علی السلام چې کله تکذیب کو د رسولانو او درې احتمال دا چې دا د ما ازمر عامله علا شریط د تفسیر د قبلی نه دی او قوم د نوح علی السلام لما کذب الرسل کله چې تکذیب وکاو د رسولانو جمع ویل الان کې رسول خو یو دی نوح علی السلام یو جواب دا چې دا جمع تعظیمن وي خان جمع تعظیمن ویل که یو تن تم تاسو وایو او دویم قول نه چې د یو رسول تکذیب دا تمام رسولانو تکذیب دی ښا وکیلا ان من کذب رسولا او ویل شوی دی چې بشکا چا چې تکذیب وکړو د یو رسول فقط کذب جميع الرسل نو تحقیق سره هغه تکذیب کو د تمام رسولانو لانهم لا يفرق بينهم في الايمان ځکه قانون دا دی چې فرق باندې راولي په مېز د رسولانو کې په ایمان کې په تمام رسولانو باندې بستا ایمان وي لا نفرق بین احد منهم اغرقناهم وجعلناهم للناس آیام غرق لمون ټول اغرقناهم بالطوفان طوفان سره لکه سورته هود په دې باندې ولیکا آیت نمبر 36 نو اخره تر آیت نمبر 49 پورې بیا یو ګور رسو وجعلناهم او وګرځول موږ دغه غرق شودام قوم د نوح علی السلام للناس لپاره دراتونکو خلقو آیتن نشانه عبرت د مقصد د پاره چې راتلونکي امتیان ته عبرت واخلي چې څوک د خپل پیغمبر د دعوت نه انکار کین او انجام به دغی واعتدنا للظالمین عذابا الیما دې جمله کې موجوده خلق په وخت د نزول قران کې چې کوم وو الله غو له تخویف ورکي دیو جن ابن عباس معنا کوي چې ظالمان نه مراد مشرکان دي واتدنا او تیار کړی دی مونږه لزوالمین لپاره د ظلم کوونکو لوی ظلم شرک دی مراد دینا موجوده خلق د مکی والدی ځکه سورۃ الفرقان مکی دی څنګه قوم د نوح علی السلام تبا شونو داسې زمانه نبی ستا قوم چې ستا انکار کوي دا قوم هم تبا کیږي درې قومونه الله ذکر کوي او یاد کا عادیان او سمودیان او اصحاب الرس او دروان کوي والا عادیان سمودیان او اصحاب الرس او دروان کوي والا او یا دا چې ما اوس میراملو ولا شریط تفسیر د قبیلین دی یاد کا عادیان او سمودیان واصحاب الرس علما لیکي رس اصل کې ابتدایي شته ویل کېږي دا وجه دا چې یو تن باندې تبرازي نو ابتدایي کیفیت د تبي چې هغه تم عرب رس وای رس الحما رس الحما د تبي ابتدایي کیفیت اخر دا چې انسان روانو جاړ کی بیکار کی صحت متاثر شي د حرکت ني د ګرځېدو ني بیا یو معنی ده او دویم اصل کې رس ویلې کېږي د زمکه کنيستو ته لکه مړی چې دفن کېږي هغه له چکوي او یا کند کنيسته کېږي نه تم رسوي کچ کوي تم رسوي نو اصحاب الرسوک دي دې کې بیا مختلف اقوال دي یو قول دا چې مراد د دینه د صاحب یاسین قوم دی چاو وجل او بیا روان کوی ته ورزول لکه سورۃ یاسین کې براشي او دویم قول دا چې مراد د دینه قوم د صالح علی السلام دی لیکن دا هغه قوم دی چې هغه ایمان راوړی او د ایمان د راوړلو نرستو یو ځنګل کې آباد شلم ال د کویو دای نګیر چا پیر آباد شلم صالح علی السلام هغه له دعوت ورکاو اخر دا چې هغه هم انکار وکوم الله تبارک ځکه دوم کوی سره آبادو دریم قول لا چې مراد د دینا قوم د شعیب علی السلام دی ځکه مدین کې مولوی کوی او سلرم قول لا چې مراد د دین اصحاب الخدود دی دا ټول اقوال دي په دې تمام اقوالو کې مشهور قول لا چې مراد د دین قوم د شعیب علی السلام دی او هر یو قوم ته وکلهم تنوین عوض د مضاف له نه دی او هر یو تا ضربنا بیان کړی دی مونږه له الامثال ډیر نصیحتونه ډیر نصیحتونه د انبیاء په ذریعہ د اولل الباب عقل مندو په ذریعہ دلیل نقلی د قوم د لوط علیه صلوات و سلام د هلاکت اغوم انکار کړي او د لوط علیه صلوات و سلام د دعوت نام اخر دا انجام داراږي چې تباشل ولقد اتو اتو کې زمير راځي د مکی والو ته او یقینا زی او راضی دا د مکی والا علی القريه التي باکلی باندې مراد دین صدوم دی قوم دلوت علی السلام چې کوم ځای کې آباد او تباشه وو التي هاغه کله ام تیرت ما ترسو چې ورولې شه او پاغو باندې بد باران بد باران پاغو باندې ورول شي هغه باران چې ناغه د غټو په دې باندې تایید ولیکه سورته هود آیت نمبر 82 افلم یکونو يرونها آیا ندی دا د مکی والا یا آیا نو دا د مکی والا بل کانو زمير راجه د مکه والو ته بلکې دو دا د مکی والا لا يرجون عقیدن لري نشورن د دوباره ژوند دوباره ژوند نه مني ولا يرجون معنا د عقیده یا لا يرجون معنا د یریدو لا يرجون نه یریږي دو نشورن د دوباره ژوند وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا زجر دې په انکار د رسالت وَإِذَا رَأَوْكَ کله چوبینی دو تعالی را ان يَتَّخِذُونَكَ ننی سی تعالی را الا هُزُوًا مگر ټوکې زما نبی تاسو را ټوکې کوي نو استهزاء رسول سره کول دا سبب د عذاب دی او دا سبب د زجرم دی خان زمانه به کله چې دوی تا ته وګوري دا د مکی والا نو تا سره ټوکی کوي هغه ټوکی الله ذکر کوي دو په ټوکو کې وای احاذ الذی بعث الله رسولا آیا دا سره احاذا استفهام انکاری تعجبی دی چې دا سره یتیم دی او لفظ د حاضر چې دین دا تحقیر د پاره استعمالیږي ان دا رسول نه دی او نه د کې قابلیت شته دی د رسالت دا خو یو حقیر سره دی یتیم دی جایداد نشته دی مال او دولت ورسره نشته دی د د رسول جوړیدل دا خو ډیر لوی تعجب خبره ده استهزاء به کول هذا الذي ايدا سره باس الله لګل دی الله رسولا رسول په معنا د مرسلن او دا حال کا د باعثنا چې لګل دی الله په داسې حال کې چې رسول دی ان کادا لا یذلنا یقینا نزدې ده چې واړې دې مونږه ان الہتنا زمونږ د معبودانو نام زمونږ چې کوم معبودان دي مونږ داغو عبادت کوو مونږ ورته نسبت د اولوہیت کوو او داغو کمالات مونږ بیانو خلکو ته قریب دا چې واړې دې مونږه ان ان یاتینا زمونږ د معبودانو نه لولا ان صبرنا علیها کچرتا کلک شوه نه وې مونږ پاغو باندې داغو په عبادت باندې مونږ کلک شوه نه وې نو ان قریب مونږ بد اړولیو خپل په دعوت خپل په سحر خپل په لیوانتوب باندې لیکن مونږ پاغي کلک ولاړیو لولا ان صبرنا حبسنا انفسنا على عبادتها کچرته مونږ خپل نفسونه هغه باندې کلک کړي نه وي د کی اشاره د خبرې ته چې کافر پیغمبر ته نعوذ بالله د گمراهۍ نسبت کوي او د پیغمبر صحابه ته ملګرو ته د گمراهۍ نسبت کوي د دوالو آیاتونو کې او زجر د په انکار د توحید ارایت آیا خبرې ته پاک کس باندې اتخذا چې نیولې ده الہه خپل معبود هواه خواهش خپل مطلب دا چې خپل خواهش ته نسبت د الہ کوي دو توجيهات تاسو ته هم دي کې یو توجیه دا چې الہ مفعول اول دی الہ څه دی مفعول اول او هوا هو چې دی مفعول ثانی دی او معنی د آیات دا ده چې معبود خپل د خواهش موافق جوړي معبود خپل د خواهش موافق جوړي اوس برابر خبره ده چې هغه معبود کې صلاحیت د معبودیت شته دی او کنيشته دی خپل د خواهش مطابق معبود جوړي مطلب دا چې خګټ او تاخ کار شي پای ګټ نه معبود جوړ کی کم عمدا ونه ور تاخ کار شي نو هغه نه معبود جوړ کی سونی نه معبود جوړ کی چاندی نه معبود جوړ کی مطلب دا چې معبود دی هغه جوړی چې خواهش ورته سوی یو معنی ده دیو معنی دا چې الہه من اتخذ الہه دا الہ مفعول ثانی مقدم دی توجه الہه مفعول ثانی مقدم دی او هواه چې دی دا مفعول اول مؤخر دی او تقدیم چې دینو دا د اهتمام د پاره دی تقدیم دا د اهتمام د پاره دی مطلب دا چې خپل د خواهش داسې تابع دی لکه یو تن د معبود تابع وي خپل د خواهش داسې تابع دی لکه یو تن د معبود تابع وي دا سید ابن جبیر قول تفسیر مظهری لیکي قائد ثنا الله پانی پتی رحم الله فرمایي چې عرب وبسونه وکتا یا به چاندي وکتا یا به خسته ګټه وکتا داغه نه به معبود جوړ کو داغه به عبادت کو او کله به چې د ګټه عبادت کو او داغه نه به خ ګټه وکتل نو مخکنه معبود به ډیران تو ورځو هغه به ټوکلي ټوکلي ک او دا غبلې ګټه نه به د ځان نه معبود جوړ کو اف انت تكون عليه وكيلا آیا زما نبی ته علیه په دغه سړي باندې چې هغه خپل د خواهش مطابق معبود جوړي یا خپل د خواهش داسې تابع دی لکه یو تن د معبود تابع وي آیا ته دغه څه قسمه ذمہ دار جوړې دي چې هغه ته جنت ته بوزي دا تسلی شوخه زما نبی ځان په مخرام ځان په مو پریشانه کوي تا باندې صرف تبلیغ دی پیغام او تور سوا نور منی او کنه منی نقصان یې خپل لی ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا دا تتمه د زجر ده او دا اول کې چې لفظ د امر راغله دی دا په معنا د بل منقطع دی دا په معنا د بل منقطع دی ام په معنا د بل دی بل تحسب ان اکثرهم او استفهام انکاری دی مطلب دا زمان نبی حقیقت کې داخلك نه اوري نه پیږي ولې زکه د دوه پسونو باندې مهر مهر جباریت لګیدلې ده ام تحسب آیت ګمان کوي ان اکثرهم چې بشک اکثر د دونه يسمعون استاد دعوت اوري مگر پشان د ډنګورو بل هم اضل سبیلا بلکې زیات بلاری دي داغونه کل انعام یعنی د دو اوریدل او د دو پیدل چې دغه پشان د ډنګورو دي پشان د جانور واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین باقی بسار و ان شاء الله الله دې عمل توفیق راکړي الله دې دور تفسیر مونږ ته آسان کړي چې کوم وفات شوی دی الله دې هغه مغفرت نصیب کړي څوک مریضان دي یا الله شفای کامله عاجل او مستمره ول ورکړي یا الله دا کرونا وایرس یو خطرناک بیماری ده یا الله د دې تمام مسلمانانو حفاظت وکړي یا الله د دنیا په کوم ګټ کې چې مسلمانان متاثر دي په دې مرض اے زمونږ رب ته ورله شفای کامله عاجله مستمره ورکې یا الله سو کو فات شوی دی غوله درجه د شهادت نصیب کې یا الله دا کرونا وایرس په کافر وګورځي خصوصا هغه کافر چې هغه د اسلام دشمنان دي اسلام درونولو کوشش کوي مسلمانانو له تکلیفونه اذیتونه ورکي یا الله چې په کم ځای کې دی یا الله دا خطرناک مهلکه بیماری پاغو کې ومنډ